قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ علامه ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې یو حدیث لیکلی او ډیر په تفصیل سره هغه حدیث بیان کړی دی هغه فرمایي چې یوه ورځ فاطمة زهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجهو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره حاضر شول کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغلل ګوري چې نبی علیه الصلاة وسلام ډیر په جوش سره جاړي این تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګیره د رسول الله په اوښکو باندې لمده شوي فاطمه زهرا رضی الله عنها همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهو چې کله دا حالت ولیدل دواړه سخت حیران شول پوښتنه یې وکړه چې د الله محبوبه تاسو ولې ژاړئ او کوم شی تاسو ژړوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې ای فاطمې کله چې زه د معراج په شپه حضرت جبرائیل علیه السلام وسلام سره ګرځېدلم نو هلته مې په دوزخ کې څه ښځې په سخت عذاب باندې ولیدلې نو ماته د خپل د امت ښځې رایادې شوې نو ځکه د هغو له غمه زه اوس جاړم فاطمة الزهرا همدارنګه حضرت علي کرم الله وجهو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسو هغه ښځې په کم حالت کې ولیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ای فاطمې ما لومړۍ ښځه داسې ولیده چې په جهنم کې دننه په ویښتانو باندې راځړیږي بدن یې سوځي او ماغزه یې د کټوې په شان باندې ایښیږي فاطمة الزهرا پوښتنه وکړه چې د الله رسوله دې ښځو ته ولې داسې سزا او داسې عذاب ورکول کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته ویل دا هغه ښځه وه چې ویښتان یې کمول بې پردې او لوڅ سر به ګرځېدله نو نن ورځ دلته د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې ګرفتاره ده نو راشئ قدرمنو اوریدونکو زما خویندو د خپل ژوند ته وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا منلې ده که د رسول الله وینا موږ پښو لاندې کړې یا د دنیا په محدود ژوند باندې موږ دوکه شوي یاستو کله ویښته د خپل هلکانو غوندې جوړ کا کله ټکرایمه په سره وه او که په سره وي هغه هم ډیر نازکه چې د هغه ویښته تې ښکاري الله ته به ورځې الله به درنه پوښتنه کوي کومه ښځه چې رسول الله په دې عذاب باندې لیدلې ته به هم په دغه عذاب باندې ګرفتاره یې نه خورې داسې مه کوه د خپل لنډ ژوند لپاره د خپل آخرت مه تبا کوه د الله اوامرو د رسول الله احکامو ته غاړه کیده تر څو چې هلته الله رب العزت تا ته د عزت او د زینت ژوند در نصیب کړي دویمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې ځړېدله او الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوه فاطمة الزهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجود رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا کومه ښځه وه رسول الله ورته ځواب ورکوي دا هغه ښځه وه چې دې به د خاوند په مخه کې شوخي کوله د خاوند خبره به نه منله خاوند به چې څه ورته ویل دې به فورا جواب ورکوه پټه خوله به کله هم نه پاتې کیدله دا خو لا پرېږده ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته شکنځل کوي د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي الله به ستانه پوښتنه نه کوي نو زمونږ ورونه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري زمونږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي خو متاسفانه چې زمونږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي او همدارنګه زمونږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي چې کله خبر ورته وشي نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي هغه به په بدو نومونو یادوي او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا ښکنځل کوي نو رسول الله فرمایي چې ما داسې ښځه هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه ځوړنده وه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله او فورا به یې هغې ته ځواب ویل نه راشئ په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ دا نه چې په دنیا کې بد رد یا خپل خاوند ته وایو یا یې مور و پلار ته وایو یا خپل اولادونو ته وایو او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتار یو الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي درېیمه ښځه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه زهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل درېیمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره او هغه یې سوځوله حضرت علی او فاطمه زهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي یا رسول الله دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره کړې وه او دې ته دا عذاب ورکوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایی چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه چې دې به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقي باندې به اخته وه نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و آخرت دې هیر و نو دلته به الله رب العزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې ګرفتاروي که مسلمانه هغه به د خپل د هغه بدو عملونو عذاب څکي الله به جنت ته بیا بیایي او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع وکړي هیله ده چې الله رب العزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله رب العزت پې پرده واچوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول او په جهنم کې پرته وه او د الله رب العزت عذابونه یې څکل فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهو د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکي خیال یې نه ساته یعنې د نجاست او د پلیتی نه به ځان نه بچ کوه نه باید خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او که نه دي بې نمازه دي که نه دي په هغو پلیتو جامو به دا مانځه ته درېدله او مونځ به یې کوه نو نن ورځ الله رب العزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي زمونږ خویندې دې د مانځه لپاره ځان ته مخصوصې او ځانګړې جامې ولري ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي یا د ماشومانو لاسونه پلیت وي یا د هغو پښې پلیتې وي یا تل لپاره هغوی پلیتي کوي او دوی د خپل جامع تیبش نه ساتي بیا په هغه جامو باندې الله ته درېږي مونځ کوي یو د شرایطو د منځنه دا ده چې ستا جامه به پاکه وي چې جامه دې پاکه نه وي نو الله به ستا مونځ څنګه قبول کړي بهتره دا ده خویندو چې د مانځه لپاره ځانګړې او پاکې جامې ولرئ چې کله مونځ کوئ هغه راښکته کړئ وایې غوندئ که بیرته وباسئ کولی شئ پنځمه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بله ښځه مې ولیدله چې مخې د خنزیر په شان و او نور بدن یې د خره په ډول و حضرت علی او فاطمه زهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا هغه ښځه وه چې دې د غیبت عادت درلوده تل لپاره به د خلکو عیبونه لټول غیبت او تهمت به کوه نو نن ورځ د الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره ده زموږ د خویندو مجلسونه ټول د غیبت مجلسونه جوړ شوي دي د الله ذکر د الله یاد زموږ نه ایر دی نه خویندو د غیبت مجلسونه پرېږدئ د خپل مجلسونه د الله په یاد باندې تازه کړئ د خپل مجلسونه د الله په ذکر باندې تازه کړئ او د خپل مجلسونه د قرآن د وعظ و نصیحت په اورېدلو باندې تازه کړئ او که په تاسو کې څوک پوهي کولی شي چې یو بل ته نصیحت وکړئ څوک چې هر څه کوي تاسو د هغه لپاره د الله رب العزت نه د هدایت غوښتنه وکړئ چې الله ورته هدایت وکړي دا نه چې په هر مجلسونو کې تاسو د یو بل غیبت کوئ دا سخته سزا ده چې الله رب العزت یې داسو خویندو ته ورکوي شپږمه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل شپږمه ښځه مې ولیدله چې رنګ یې د سپي په ډول و د هغه په خولې باندې اور ننوته او د مقعد نه یې وته او د جهنم سکروټې به د هغه په خولې ننوتلې او ملکو لاس کې به د اور کروزونه ول دا ښځه به یې پې وهله او هغې ښځې به د سپي په شان باندې آوازونه کول حضرت علی کرم الله وجهو همدارنګه فاطمة الزهرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ دا حسد کوونکې ښځه وه چې تل به په خپل ژوند په کینه او په حسد کې تیروه او په نورو به احسان کوه واقعا هغه زموږ خویندې چې د خپل ژوند ټول په کینه او په حسد کې تیر کړي او په نورو باندې احسان کوي او بې توبې مړه شي الله به دا عذاب ورکوي پرېږدي به نه ځکه کینه او حسد داسې شی دی چې په هغه باندې انسان د خپل د زړه وینې خوري او د کینې او د حسد نه د کورنیو ترمنځ د قومونو ترمنځ لویې دښمني پیدا شوې چې هغو انجام او نتیجه آخر قتل دی نه د الله په ورکړه باندې راضي اوسئ هر چا ته چې هر څه الله ورکړي په هغه باندې راضي اوسئ ځان لپاره او د هغو لپاره د الله رب العزت نه د خیر غوښتنه مه کوئ کینه او حسد پرېږدئ حتی په ځینې کورنیو کې داسې خویندې هم شته چې ځینو سره کینه او حسد وي نو د کینې او د حسد د وجې نه حتی یو د بل په بدنامي باندې هم خپه کیږي نه کوشش کوي چې د یو د بل عیبونه افشا کړي او یوه ښځه او بله ښځه بدنامه کړي دا څومره سخته ګناه ده نه خویندو راشئ د الله کلام ولولئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث واورئ ځان نه مسلمانه ښځه جوړه کوي چې یو مسلمانه ښځه په اسلامي ټولنه کې په اسلامي کورنۍ کې څنګه ژوند وکړي د هغې اخلاق څنګه وي د هغې رویه د خپل پلار سره مور سره خاوند سره څنګه وي د هغې لباس او جامه څنګه وي نن ورځ اخته قیچي کوئ او وریځې اړوئ جامې ته هم کتل کیږي نه چې دا جامه څنګه جامه ده الله ته به نه ورځي الله به دې په خپل حضور کې نه دروي الله به درنه پوښتنه نه کوي راشه خورې د فاطمة الزهرا سیرت مطالعه کړه د عایشې صدیقې سیرت مطالعه کړه د نورو صحابیاتو سیرت مطالعه کړه چې هغو څنګه ژوند تیر کړی د هغو جامه څنګه وه د هغو اخلاق او د هغو دیانت څنګه وه نن ورځ د ستا جامه څنګه ده اخلاق دې څنګه دی او ستا کردار و عمل څنګه دی الله ته به ورځې الله به درنه پوښتنه کوي الله نه خلاصون نه لرې نه خویندو د دنیا لنډ ژوند او محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ الله ته متوجه شئ هغه د ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړئ چې هلته بیا نه مرګ شته نه درد شته او نه افسوس شته د الله رب العزت نه ځان ته او تاسو ته او ټولو مسلمانانو خویندو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم نور به مو واورو قدرمنو اورېدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کلونه حساب چې ورسره کېږي په تېر به شي کلونه قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي بدبخته څوک دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل بدبخته انسان هغه دی چې هغه به جهنم ته ننوځي رسول الله نه پوښتنه وشوه یا رسول الله هغه بدبخته چې جهنم ته ننوځي دا بدبخته څوک دی رسول الله ورته وفرمیل بدبخته هر څوک دی چې د الله رب العزت د خوشحاله کولو او رضا لپاره یې د هغه اطاعت ونه که بلکې د الله اطاعت یې پرېښوده او د الله رب العزت نافرمانی یې شروع کړه نه ځان نه به بدبخته نه جوړو ځان نه نیکبخته جوړ کو او موږ هله نیکبخته ګرځو چې د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدو دې ته متوجه شو چې د الله کلام موږ ته څه پیغام لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او ارشادات موږ ته څه پیغام لري دا نه چې ځان نه بدبخته جوړ کړو چې د خلکو رضا لپاره الله ناراضه کړو نه ټول خلک خفه کړئ الله د ځان نه راضي کړئ کني حساب او کتاب موږ پسې را روان دی لاکن زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي کله هم دې ته متوجه نه شو چې الله رب العزت موږ څه لپاره پیدا کړي یو ولې دې دنیا ته رالیږلي یو او الله به خپل حضور کې دروي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی ما رأیت مثل الجنة نام طالبها و ما رأیت مثل النار نام حاربها او کما قال علیه الصلاة والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ما د جنت په شان ښه شی نه دی لیدلی چې غوښتونکی یې ویده وي او ما د دوزخ په شان باندې بد شی نه دی لیدلی چې له هغه څخه تیښته کوونکی دی ویده وي یعنې د جنت نه ښایسته ځای بل نشته نو څوک چې طالب د جنت دی هغه دې نه ویده کیږي هغه دې د الله رب العزت په طاعت او په عبادت باندې ځان مصروف کړي هغه دې د غفلت ژوند نه تیروي او همدارنګه څوک چې د جهنم نه ځان ساتي باید د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي تر څو چې الله د دې نه راضي شي او الله یې د جهنم نه وساتي الله رب العزت چې موږ په دې دنیا کې پیدا کړي یو الله رب العزت موږ په ډیر لوی امتحان او په لویه آزموینه کې اچولي یو دنیا ته زموږ راتګ زموږ په خوښه نه دی همدارنګه د دنیا نه تګ چې بیرته موږ د دنیا نه ځو دا هم زموږ په خوښه نه دی حالات، واقعات، پر موږ داسې ناڅاپي بریدونه کوي چې له هغو څخه نه کم غریب خوندي پاتې کیدای شي او نه هم کم مالدار او سرمایه دار بلکې حالات او واقعات تر لپاره په موږ بریدونه کوي الله ته به درېږو الله به زموږ نه پوښتنه کوي که په مال سره خلکو خوښي او خوشحالي اخیستلی شوی نو د مالدارانو په کورونو کې به د سره غم نه وای موجود او هلته به د ماتم چیغې نه اورېدل کېدلی بلکې تل لپاره به د هغوی په کورنۍ کې ډاډ او اطمینان وای خو کله هم داسې نشي کېدلی د هر څه د الله رب العزت په لاس کې دي چې کله چاته خوشحالي ورکوي چې کله چاته غم ورکوي خو نیکبخته انسان به هغه وي چې هغه د خوشحالي او د غم په وخت کې د الله رضا لټوي الله ته ولاړ وي وتلک الایام نداولها بین الناس الله وایي چې دا ورځې زموږ په واک کې دي څنګه چې غواړو هغه ډول د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو غم او خوشحالي نه په مال سره ده او نه د چا په واک کې ده الله رب العزت چې وغواړي هغه خندولم کوي او الله رب العزت چې وغواړي هغه ژړولم کوي خو بهترینه انسان نیکبخته انسان دا دی چې په هر وخت کې هغه د الله رب العزت د اوامرو تابع وي او تل لپاره دې ته متوجه شي زه به الله ته څنګه جواب ورکوم که دنیا کې ته عزتمن یې دا هم د الله له طرفه وګڼه که دنیا کې په تا ذلت راځي دا هم د الله له طرفه وګڼه وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله عزت ورکوي هغه چا ته چې خوښی شي او ذلیله کوي هغه څوک چې خوښی شي همدارنګه الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء الله پاچایي ورکوي هغه چا ته چې خوښه شي او د چا له لاسه یې چې خوښه شي پاچایي وباسي الله رب العزت چې چاته د عزت اراده وکړي که د دنیا ټول مخلوقات راټول شي چې هغه بې عزته کړي خو څوک یې بې عزته کولی نه شي اما الله رب العزت که د چا بې عزتي اراده وکړه که ټوله دنیا راټوله شي چې هغه ته عزت ورکړي بیا هغه ته څوک عزت نشي ورکولی نو که په دنیا کې عزتمن یې په قدرت کې هم الله مه یېروه الله به دې په خپل حضور کې درئي جنت او جهنم ته پسې را روان دی او که په دنیا کې په ظاهري توګه ته ذلیله کیږې ته سبب او لامل لا ورته وچولې بیا هم الله ته متوجه شه الله ته زاری وکړه د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیده نه په خپل مال باندې دوکه شه او نه په خپل ځواني باندې دوکه شه او نه په خپل قدرت باندې دوکه شه په نجران کې یو ځوان ولاړ و چې ډېر ښایسته بدن و او ډېره اوچته تنه یې وه بل سړی ورته ډېر په حیراني سره وکتل هغه ځوان ورته وویل چې بابا ولې راته داسې حیران ګورې هغه ورته ویې زه ستا ځواني ته حیران یم چې الله رب العزه تا ته څومره ښایسته ځواني درکړې څومره ښایسته صورت یې درکړی هغه ځوان ورته ویلې چې زما ځواني ته خو الله رب العزت هم حیران دی زما ښایست ته خو محل الله حیران دی ده لا دا خبره کوله چې د ټولو خلکو په مخه کې د دې تنه کمیدله نو که په دنیا کې الله قدرت درکړی دا هم ابتلا او آزمایش دی که په دنیا کې الله ښایسته ځواني درکړې دا هم په دنیا کې ابتلا او آزمایش دی په هر وخت کې الله ته متوجه اوسه الله ته زاری کوه ځوان په شان د مذهب ابن عمیر غوندې ځوان وي سیرت کتابونه لیکي مخکې د دې نه چې هغه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي د مکې مکرمې په ځوانانو کې د ټولو نه ښایسته ځوان د ټولو نه نازولی ځوان و چې د ورځې به یې د دوه سوه دینارو جامې اغوستلې خو چې کله د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي مور او پلار یې هغه سخت اړي چې دته اسلام نه واوړه هغه ته ډوډۍ نه ورکوي چې ویې خوري د بدن غوښې تویږي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په مجلس کې ناست دی چې مصعب ابن عبیر تیریږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانیږي او ژاړي صحابه کرام پوښتنې کوي چې یا رسول الله ولې دې وژړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته د مصعب هغه وختینی سابقه وخت رایاد شو چې دی به څنګه ژوند تېروه او اوس په پښو باندې څپلۍ نشته او کومه جامې چې په ځان دي هغه هم شکېدلې دي او مبارک چې کله د الله رب العزت په لاره کې مبارزې ته وچتیږي جهاد کوي چې په شهادت رسیږي څه نشته چې هغه ته کفن کړي ځان نه داسې ځوان جوړ کړ نن ورځ زموږ د ځوانانو ورونو جامه د ښځو جامه ګرځېدلې په لاس او په غاړه کې دستبندونه اچولي او ځینې خو ویښته د ښځو غوندې تړلي دي د خویندو جامه د هلکانو جامه ګرځېدلې اخلاق او کردار د هلکانو اخلاق او کردار ګرځېدلي شرم و حیا اصلا پکې نشته الله ته به ورځئ الله به درنه پوښتنه کوي الله ته متوجه شئ د الله نه وویرېږئ د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی ډیر کم ژوند دی د دې لږ ژوند دپاره آخري ژوند خپل مه تباه کوئ الله نه وویرېږئ د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته هدایت وکړي الله موږ ته شرم و حیا راکړي دا نه چې په هر ځای کې زموږ آوازونه وچت وي او په هر ځای کې زموږ غږ وچت وي الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو قدر من اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم